دا غینه یاران ما جوړوي ټول کونا الیه بالمودا تاسو پر دوی دي تیاران او دوستان او یقینا انکار کړی دی دا غنا چې تراغلی تاسو له افنا یخرجون الرسول چړي دې پیغمبر لرا او تاسو له کمندر ان تؤمنو بالله د دې وجنا چې تاسو ایمان اورئ په الله او پیغمبر کتا سره وسلی د پاره د جهاد پلار د الله کې او د پاره د لټولو د ځان امتیاز ما تسرون الیهم بالموده تاسو پټوي دي سره دوستانا وانا علم ما فیتم ما علمتم او یقینا زه پویګم هغه باندې چې پټوي او پس چکار کوي او چا شو کدل له تاسو نه نه کیرم ستا شو لارې برابر نه کیس تفوکم کدی را لاندې کی تاسو لرا نی به تاسو له دشمنان او راو دی تاسو چې کمن لاسونه خپل او چې خپل په تکلیف باندې وعد لو تکفرون او غواړي چې شي تاسو کافران لا تنفعکم فائدہ بدر نه کی تاسو لا رشتي تاسو نه اولادونو تاسو پر ورځ قیامت یقتل بینکم فیصله وو کی تاسو ترمنځ او الله پاک چې کوي تاسو لیدون کړي قد کان تکم سوتنا اثرتم فی ابراهیم یقینا و د تاسو لپاره نمونه خستا په ابراهیم کې او پاک کسانو کې چې سره دنو پاو کې چې دی وی لقوم قلقامن تا ان برا منکم یقینا موږ بالکل ویزار یو تاسو نه وګوره غي بایکاټ کړو تاسو هم څوک یې بایکاټ وکي او دا غنا چې تاسو بندگی کوي د الله نه علاوه کفرنا بكم موږ انکار کړل تاسو نه بدا بیننا او بینکم ردا او کار شوی دا زموږ او تاسو ترمنځ دښمنی او طرف غنی همیشه تر دې چې ما غړي په الله چې کیو دې په الا مگر نشته دلنه مونږ پدې کې په دې وینا د ابراهیم خپل بابا ته چې خامخا بخنه بغواړم تعالی او زه وسلم تعالی چې کوم د الله د عذاب نه معمولی ان مشرک د بارو بخنه نه غواړي ورب زمونږه پتاوان ځان سپارو تا درا ګر زمونږه او تا چې درتل ورب زمونږه مگر د موږ لپاره آدمي ځای کسانو د بار چې انکار کړو واغفر لنا ربنا بخنو کی مدور بزمنگا یقینا تی زور اور حکمت والا لقد کان لکم فی مسدن حسنا یقینا تاسو له بدی کی ونه منخستا دا غچا د پارا چتی دل ری الله امید لري الله نو در درستای او څوک چواړ نه کنا الله ری پرواستا اله شوی کې دې شي الله شایا جنا بینکم دا شکر دې تاسو درمیان دا مې دا کسانو کې دښمنی کړه تاسو سره دوستانه الله دې دوستان کتاب څنګه شي الله دې قدیر قدرت والا هغه چې شرک کوي نو الله به تمام کی راو چې مسلمانان بشي کنه الله دې بخون کې مهربان تفسیر د کافرانو په اعتبار د ظاهری معاملې د دنیا نه منع کوي تاسو الله رب العزت دا کسانو نه چې تاسو سره جنگ نه کوي د ژوند په قانون کې یعنی اسلام قانون ته سوي نا ولم یخرجوکم من دیارکم او نو باسی تاسو له کورونو تاسو نه تاسو الله نه منع کوي نه احسان کولونه تاسو له دوی سره دوی سره ظاهري احسانات څه دي کوي او انصاف کولونه دوی سره یقینا الله رب ایمان ایمان مینه کون کې الله مینه کې انصاف کون کو سره یقینا من کې الله رب عزت تاسو لا دا کسانو نه چې جنگ کې تاسو سره په بار د دین کې د دین او اسلام بار کې سره جنگ کې او باسي او یستلی تاسو کورونو تاسو نه او امداد کی ستاسو خلاف علی اخراجکم بشړل ستاسو باندې والله من کی تاسو را ان تولهم دا چې تاسو دې سره دوستانو کی او څوک چې دوستانو کی دې سره نو دا خلک چې انداري ظالمان ایماندارو چې کله راځي تاسو ایمانداري زنانا په سولې ودی بیا کې شرط لګول شوی چې مسلمانان سو کافرو کې مسلمانان شي هغه به موږ لرا کوي دا شرط لګول شوی نو د جنکو باره کې سنو ویلي نو الله وی چې جنکې څه شي راشي ایماندار چې هغه به واپس کوي اے ایماندارو اذا جاءکم المؤمنات کله چې راځي تاسو ایماندار زنانه عزت کوونکی تاسو ازمیر خو کې دی الله کوي په ایمانو دی باندې نو که تاسو معلوم ته دی لرا چې دا ایماندار دي او غواړي هغه چې تاسو لګولې دي ولیا سلمان په خو دي غواړي هغه چې دی لګولې دي یعنی نعوذ بالله او خدای مرتد شو او تخته د دار کفر تا ځان له غواړه ما بس پر دوای وسه ذالکم حکم الله دا چې کوم فیصله الله فیصله وکي تاسو درمیان دا الله رب العزت په حکمت والا وان فاتکم او کلار شي تاسو نه سسیزو نبی بیان تاسو نه کافرانو ته نو تاسو په نمبر راغې نو ورکیا کسان را ذابت ازوارهم چې تللی دی بیا نه دی په شان راغې تی لګولې دي او یریږي د الله رضا نه چې تاسو د هغه باندې ایمان اورون کی اے پیغمبره چې کړه چې ایمانداري چې تاسو سره بیا چې لوز د سره کی په دې خبره باندې چې موږ به صدا اصدار باندې جوړې دي د الله سره معمولیوم او نه بغلا کې نه وزنا کې او نو وجنی په اولاد لرم چې دای وته وی نو هندي د پردې نه غاړه تاواز ورکو وی ربنا هم صغار او قتلتهم کبارا مونږ واړه واړه وکیلو تعالی په بدر کې مړ کړو مونږ یې خنو وجنو فلا يقتلن اولادهن او موج نه وجنی دي چې کمنو خپل اولادونه او نه نه براوړي بوختان یا ترینو چې جوړي بدی لرا بین ایدین نواز لري نه بمن ته خپل لاسونو کې نه جناب نه کې ولته زنا ولا سینګ فی معروف او دی وجه کمنو نه فرمانه کې نه کی صاحب نه کای کی فبای ونا لوزو کړه دې سره او استغفر له ان الله او بخنه غواړه دې له الله نه یقینا لاره بخون کې مې قربان نو ایمان والو لا تتولوا قوما یارانا مطلب اسلام کې کوم سره قلب الله علیه چې الله ورته کړه دې باندې قد یسو من الاخره یقینا دین امید الاخرتنا لکه څنګه چې کاف نامې کافران یعنی قبرونو والا یعنی په خوانو کافرانو آخرت نه منو دا اوسنی کافرانو آخرت نه مني کما ایسر کفارو لکه څنګه چې نا امید دي کافر یعنی قبرونو والا هغه قبرونو والا آخرت نه منو دا اوسنی